دنو لگا کم صدقه عبدالله کم قسم د صدقه هغه چې کم دنو افضل له نو بده کې د صدقاتو صدقات مختلف قسمونه ذکر کړي مختلف قسمونه د صدقاتو هغه ذکر کړي قال ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعل تمره سوق چې خیرات کی پاندازر یوی کجوری باندې من حسب الطيبين دفاق او حلال کا سبنا دفاق او دا حلالنا طيب دے تو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی ملفوظات کی راضی چې حلال خواغوي چې باغی حرمت نه وی راغله او طیب چې ده هغه غوي چې دا دې د ګټلو د خوړلو په ټیم کې مجاورت د معصیت نه وي د ګټلو د خوړلو په ټیم کې مجاورت د معصیت نه وي ګناه وسره نه وي ملګری دا کله چې ټول په ټیم کې ساري ټول ورځ نور ته ولاړ او خیریه خدا او دې چې کمدنو خرڅول کوي وګورئ څنګه خو چې چاله ورکې نو دوکه کوي ځان سره کوي او آرام کوي مجاورت د چا سره لري معصیت ځکه چې هغه ته سې سې شم تعالی ما چې ډېر خاص خاص او ته صحیح صحیح ټماټر واچو بیا استاد ته ټماټر ورکړي دوکه کوي ګډون کوي کله یو سړی په کوازه ناشته نور ته ناشته او هغه چې کمدنو لکه مزدوری کوي حلاله خدان ته ګانه لګولې ځان ته ګانه لګولې ده نو مجاورت د چا راغی معصیت دا مزدوری حلال ده خو طیبه نه ده دا نور نه پیدا کوي دا بر پر زړه کې نور نه پیدا کوي دا رنګ یو سره ډوړې خو یو ځان ته فلم لګولې نو دې کې مجاورت د معصیت راغی مجاورت د چا راغی معصیت فإن الله یقینا الله قبل دې را به یمینه په خپل لاس باندې کما یلیکونه شانه ثم يربيها لصاحبها بیا دې رہی او تربیه دې کوي دې نه کای او دې وړي کجوري د پاره د ملګری دې دې رکون کی کما یبی احدکم فلوه لکه څنګه چې غټي او تن بتاي چې خپل بیان کې ناس په بچي فلو هغه غټي حتا تكون مثل الجبل تر دې چې دا یو کبیر غار مرشي څه مطلب یو کبیر غار مرشي الله غټي دا نیکی الله دې رہی ورکی دا اوس مولانا تا یو کجوره ورکړه روزدار د روزه ماته کړه دا کجوره چې دا دا رد دې بدن ته لاړه د دې بدن نه پدې کې چې کندنو یو جزء لدی لا تجزا ساس کې جوړ شو دا غي سنس کې نه لګه غونډه کې یو جزء لدی لا تجزا واخص شو جوړ شو دا خورده د بدن انسان نه په دې بدن دې عبادت کوي نو دې کجوري په کیسه شته کوي په دې دې تلاوت کوي نو دې کجوري په کیسه شته کوي نشته دې بدن باندې دې جهاد کوي نو دې کجوري په کیسه شته کوي نشته دا ټول چې کمندونو راځي د دې راځي دا نیک عملونه دا دې کجوري خیرات کوونکی وو کاته کیسه کیږي لیکل کیږي یورات دی و د قیامت پر به یو زمیدار کا گئی ان پر جات اداغه بسې وردا د علماو قطاری طالبانو د طالبانو شوی قطار وي هغه ورته چې یا الله دا خو ما نه دي کړی دا خو ما نه دي کړی ویږي کنه وی گئی نا خما کئی ندی الله رب العزت کو ته وی چې تا یو عالم سره مرسته کړې و یا دی ول کتاب غسته او یا چې کمنو ولا بل بل کې وته لګولو یا دی سره سمراسته کړی و نو هغه دا مهنت کړ دا هغه په شاګردانو کې دا ټول چې کمنو ستاسو په کاته کې شو علاج یربی احدکم فلوو دا وړي خبرې دي الله رب العزت ډېرې په انفاق څه شي د سوکو کې هغه دې طالبانو باندې ته انفاق وکړي کنه حتا تكون مثل الجبل وانو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی ما نقصت صدقه من مال دا د خلکو یو درې غلط ګمانونه دی حدیث مثلث دی ظاهری ګمان رجونه کوي عام طور سره صدقه کوي او مال می کم شو مال می شو کم شو صدقه کی مال می شو بدل غسل غواړي منګه راځي کې معافي کو چې کم ځای وسره رسي او چې کم ځای وسره رسي نو موږ وایي منی اعتدا علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدا علیکم دا وی چاوی دی تبو تا پنسا کی طالبانو جنگ کرو پاغ اشپز کور تر آگل اما بیمارو نغا والد سیم رحم اللہ بیمارو زو معلم نو زشپی جنگ شوی دی او صف جنگ داسو شي خخ تر غسر یو طالب له بسار والے چې زو سهار لرم نو نو کله وزه درس مخ کې رسیدم اپا دا کرز با چه سنگو رسیدم شیخ صاحب بسم اللہ کڑی و نو یو شیڑن آخو سے پا مندو مندو رانے امیر صاحب امیر صاحب و شیخ صاحب بیش امیر صاحب سشو کدی کې زارد دې کوم مضروب دې لا مضروب هم سم نه دی مو با سدواو ته بسترې په سر کله دی نو شیخ صاحب قدیر دغه ورکه په طالب په سخه خپه کېدو نو ما ته چې دا وو څنګه و باسم نو قران لراغل دي کنه دا اوس ورځه د شم زمان وجه بدی محروم شي دی به بیان نه راغی کنه نو ماجی سزا بوله ورکړه خپل تنظیم دی دا غي تنظیم امیر دی اق امیر بوله سزا ورکړي خپل امیر بوله ورکړي شیخ صاحب هغه مضروب ته شروع شو چې ته سکا معاف کړ دا فمن عفا واصلح فاجره على الله دا یاتونه شیخ صاحب شروع کړو بس ډیرو دا آیاتونه ورته وایي دا خو د حاکم کار دی او حاکم بلا څه کوي موږ خدا نه یو هغه لګیاو ماشي څه ته تاسو جوړ د شو کوي ورشي پورته لګ ورشي دای په خیر کې دې تاسو ورشي له تاسو ودا شو کوي سیر ته ودا لاله زه خطاله تکې نه سم ما د خدای باندې خلک د استاد په مزاج ځان پوه کی چې دغه راي کم طرف ته مته دومره نه پوهیږي چې هغه تاسو د حق وي چې وي خو دې څه مطلب دی مې تعالی دې علاج کوي شیخ ته دلکې چې څه زخم دې د خدای په ریخي کې شیخ ته بل دې دوړو کې خدای باندې تاسو څه کوي مې دې خبرې مو ته وګړه منلې په نو خو اخر کې تیار شو مې شیخ ته وو شراشي نو سبب بهر وځم او ته ورته وایا ته ورته ووایه چې شیخ صاحب بس که ما روز وختي لږه تېزه خبره کړي نو زه درنه معافي غواړم زما زخم ډېر و زه پوه شوی نه یم نو چې تاسو څه فیصله وکړه ما ته منظوره ده نو د خدای بنده رنګ به شي په دواګانو باندې بس هغې هغه تیار کړو حاف رایات وي نو شو کار ښه شو نو دا زمونږ هغه ځای کې لکه مونږ عفو وکړو چې کوم ځای زمونږ سره رسي آنا زیاد کرے اللہ بندہ لگا پاک بانی مگر عزت آپ ولوی اخلاق کی اور اللہ رب العزت ان کو خدا اللہم انکا عفو تحب العفو او دا اللہ رب العزت ولی دی ولیعفو ولیسفحو اغا صحابی اغا نیک بندہ سر چکلے ہو نبی علیہ السلام نے چھ جنتی ڈالے اغور سره لړ و سره نو سوره دې پاتې شو وتاوی ته موږ څه زموږ کوم ته تاسو کې زه تاسو کوم تورو جنې زرو جنې و تا کې څه چلې چې نبی له سلام یې دې سره جنت دې هغه ما ته خدای شي وینستا سپټ عمل له هغه ما ته وخایا هغه ته چې زما سوتلو د کېګما زوان چې الله ما له چا حق ځای کړی دی ما پسې خبرې کړې دي یا ما ته د بدن تکلیف را رسولی دی یا ما ته د مال تکلیف را رسولی دی الله ما ستا د رضا لپاره څه کړي دي معاف کړي دي هغه وایي بس نو فبذاک دا څه چې رسېدلی نو په دې مقام څه شوی رسېدلی ولیعفو ولیصفحو دا لویه درجه ده ډېره لویه مرتبه ده الله دې مونږ ته نصیب کړي شیخ القرآن رحمه الله تعالی بارک استادان ذکر کې چې هغه فرمایلی دي چې ما د خپل ذات د پاره د اچا نه بدل نه راوست د خپل ذات د پاره ما د اچا نه بدل نه راوست او ما ټول معاف کړی یعنی په ما قاتلانه حمله شوې دي بدر دې ما ته ویل شوې دي هر سما ته ویل شوې دي او ما د خپل ذات سره زماج کوم متعلق نو ما تاسو نه راځي دا لوی خوې دي وما زاد الله عز وجل الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله عموما داری چې تواضع کې د ګندنو پاره کې خلک ذلت غني چې زبر ذلیل شم زبر ذلیل شم او په تواضع باندې رفعت راځي مولانا عبد الله مهاجر مکی رحمه الله تعالی یو ځای کې ذکر کړی دی حضرت تانوی رحمه الله مواعظ کې وایي چې هر څوک اتفاق چوي وایي چیرې څه جوړ شي اتفاق جوړ شي وحدت شي جوړ شي الا مسلمانان یو شي وې د اتفاق ګور هغه نه دی پیژندل چې د اتفاق په جوړي کې څنګه او د اختلاف سبب یې نه معلوم کړي چې د اختلاف سبب سره بیا غیر نه معلوم کړي وی کاغه معلوم کو او د اتفاق څخه کوم سبب د بیا وکړ آسان شي وی اختلاف جوړ شوی د تکبر د وجه نه ځان باندې تکبر د وجه او اتفاق برازي په تواضع باندې وې دې اتفاق راولي او هر یو چې ما سره یو ځای شي هر یو وی چې ما سره یو ځای شه یو لیډر خپل لیډری نه پریدي او هغه چې کمندنو د خپل جماعت نوم پر هودو ته تیار نه دی چې بس ټیک ته یو کیګو تب هم دا خپل نوم پریدي سبب دا خپل نوم پریدم سبب قیادت پریدي سبب قیادت